خبر كانا وخواتها والمصد بعد دخولها نحن كان زيد قائما فحكمه كحكم خبر المبتدا إلا أنه يجوز تقديمه على أسمائها مع كونها معرفة غلام کور نه کیره دی او یلین دی لا سره او اضافه دې سره دې چاته رجل دا نو غلام او مضاف رجل مضاف نه لګي مضاف سره مضاف الیه نه دا به اسم دلالتي فی جا تعریف مجرور جا سره مجرور په اعتبار متعلق سره دا متعلق سبب دی ثابت پورې دا استخره یا مستقرون پورې یا په بدا مضاف یا په مشابه کې مضاف سره مشابه کې مضاف دا مطلب دی لکه څنګه چې دا مضاف چې څه وړي لکه هغه قضیه چې وړي مضاف لري وړي دا څنګه دا اول اسم د بغیر تابع استعمالي د بغیر د ځان د اسمي ثاني لکه لا عشرين درهمن دا لا عشرين ورته مضاف په شان دی ولی لکه دا مضاف بغیر مضاف لري نه تمامي کې عشرين بغیر ثاني نه تمامي ولې ټول ورځ ته 20 20 اوای نو څه معنی نه څه تر څو پورې چې دې سره دې یو ځای نه کی دې رحمان سره یو ځای نه کی نو هغه پورې دې معنی ته حقیقي نه معنی دې پوره کیږي نه لهدا دې وجنا الکه دا اسم دلا دا چې دا چې مشابه به مضاف هغه مفرد چې مراد نه دي کوم مقابله د تسنیه او د ذکر راځي لکه بلکې مفرد دا معنا چې د دې څه نه لري مضاف یا مشابه په مضاف نه لري په دې صورت کې فائدہ ده نه چې دې صورت کې بدایي سم او کې په پته سره دا کلا رجل بالدار رجل نکیلا دا یې د دلالت سره او شک په کلام تفصیل چې دې څه نه اول ترکیب دې څه ده لا چې دې نه پېږي تا هو سبب دې د پاره دا نکره مفرده مو په چا سره په پو پکې سره دا باندې سم چې دا لپاره دلا لپاره الا دا باندې چې ولا حول علی المعصیه نشته او دې د ثانه د معصیت نه الا ځکه دا اسم د لا نکره مفرده ده کله چې اسم د لا نکره مفرده وي د چې مبني په مفعول سره دی وځي ورفعهما دوړ صورتونو کې رفع وای دا دی وځي نه وای چې لا حول کې لا زائده ورته حولو او قوتو بنا بر ابتداء دوړ چې وای لکه مفعول یا دا لا مشبب الیس وځي حولو او قوتو بنا پر چې دا اسم واقع کې دې چې وځي مفعول وفتح الاول ونصب الثاني دا هم جاي چې اول مفتوح مضيب الفتحه وي او نصب الثاني مبارک منصوب وي لا حول مضيب الفتحه ولي ځکه دا لا ولي نه بيسي حول نکره مفرده ده دا اسم دلاله او لا قوت کې بدلات دی دا قوت دا بعث کې په حوله باندې دا مبارک ته ځکه عمل نه کوي چې دا ما ضعیف العمل دی په دې معقول مرتب راځي چې عمل صحیح کما معقول دې مرتب راځي چې عمل او یا هو ته دې نه ان زیاتې لکه ما ان دې ته قائم مطلب عمل نه کوي ولې عمل نه کوي ځکه عمل نه کوي قلت له انتسيب ومحفف ډیر هغه باریک کمر والا ډیر سره هغه باریک کمر والا چې پشان ته لګتی دا اوس ته ما ورته ول ان تسی ما تسی کې ښا خپل نشم نامه بیان کا نو جواب اداره کا ما قتل المحب حرام د معصوم قتل کول حرام ندي او دا قتل مضاف